لکه ته حروف شجریه حروف نطعیه القاب دي ها نو ګره خلاصه د کلام دا شو صفات هغه تویل کیږي کادا نشي ابن الجزري ذکر کړی كل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه الا بالصفه هر یو حرف چې شریک شو د بل حرف سره په مخرج کې نو نه جدا کېږي دا غنه مگر په صفت سره وکل حق شارک غیره فی صفته نو لا یمتازو فإنه لا يمتاز عنه الا بالمخرج او هر هغه حرف چې شریک شو د بل سره په صفت کې نو دې په مخرج سره د بل نه جدا کیږي یو خبره د صفات یو فائدہ څه شو تمييز الحروف یو حرف د بل نه جدا کول دویم معرفه القوي من الضعيف د صفاتو بل فائدہ صدا معرفت د قوي د ضعيف نه قوي او ضعيف حروف په دې صفاتو سره ته پیژنې اولی ته چې کله معرفت د قوی او د ضعیف پیژنې نو دا ځکه ليعلم ما يجوز ان يدغم وما لا يجوز چې دا درته معلومه شي چې په کم کې ادغام کیږي او کم کې نه کیږي ځکه دا قاعده ده وې د قوي حرف ادغام په ضعیف کې نه کیږي او د ضعیف حرف ادغام په قوي کې کیږي اے ادغام څه ته وي ادخال الشیء فی الشیء تا یو شی په بل شي کې وردن نکول دا ادغام دی یو قوي حرف د په ضعیف حرف کې هغه نه مدغم کیږي په پښتو کې خلک وایي د مچ په کونه سمځای نه دي کنه دم دی غټه یا بچ وړو کې نو غټ حرف په وړو کې حرف کې نه وردن نه کیږي نو چې تا کله او پیجن چې دا حرف قوي دی دا بل ضعیف دی نو به ادغام کې تاسو سوچي یاره دا قوي په ضعیف کې او کوي ادغام هم شي نو هغه ناقص وي ها دغه عمر ده دا قاعده تا یاد کا چې قوي حرف په ضعیف کې نه مدغم کیږي قوت او ضعف د صفاتو پیجن دو الا ما جاء على سبيل الاستثناء که استثناء ان روایتا ثابتي نو پاره کې بیا تا قاعده په جیب کې کېده کله به یو شی قاعده کې یو شانی روایت کې ببل شانی موږ د روایت تابع ډېر دینه کې موږ قاعده پریدو خو قاعده دا سیدا لکه مثلا الم نخلقکم دا په روایت کې مشته بلکې په قراءات عشره کې دا ټکی دی قاف غټ حرف دی او کاف دا غینه لک کمزور دی د قاف ادغام په کاف کې شوی اوس به ته ما خو ورېدلی چې قوي په ضعیف کې نه کېږي نو الا ما ثبت على سبيل الروايه که په روایت سره یو شی ثابت شو نو بس بیا د قاعده په جیب کې کېده درې مفایده د صفاتو تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج اغا حروف چې مخرجونه جدا جدا دي نو خوسم په مخارج د یو بل نه جدا شي بیا ورلول صفات ذکر کې وې دې سره د حروف زینت پیدا شي کله صفات او خیال نه ساتل شي نو دا حرف به بدل شي واضح بنشي تاسو په دې باندې پوه شئ کنه مکی صاحب د مازنی نه نقل کړي دا نحوی عالم تیر شوی وی الذي فصل به بين الحروف التي تألف منه الكلام سبعة أشياء هغه شی چې د هغې د وجې فرق راځي په من اسه شی دی جهر دی همس دی شدت دی رخوت دی اطباق دی مد دی لین دی ځکه کله چې تا جهر وکړو همس دی وکړو دا صفات دی ادا کړل نو اصوات د حروف یو د بل نه جدا شو وای فعند ذلك يختلف الكلام ويفهم المراد په دغه ځای کې کلام جوړ شي او مراد الهي خلق تسرګن شي هغه یو مخرج دی یو صفت دی کله چې هغه ټواز د ټول عمر غټ دی کله چې نری دی ټول عمر نری دی وای په اختلاف صفات هذه الحروف في الفاظ بني ادم اونسی صفحه ده امام منیب رحم الله مناظره و د معتزلی سره نو فقال له قل با ورته وی شابه با وایا قاعده ورته شروع کا نو معتزلی وی با فقال قل خا بیا ورته اوس خا وایا دغه وی خا ته خو چې زه خالق د خپل فعل هم کنه معتزله وي بني آدم د خپل افعال په خپل څه شي دي پیدا کون کې دي نو کته د خپل افعال په خپل پیدا کون کې زاد آباد مخرج د خانه ادا کا فبهت المعتزله چپ شو هغه علماو وې د مخرج مثال د حرف د پاره په مثل د تلې ده او د صفت مثال په مثل د معیار ده په دې سره خراب او صحیح جدا کیږي لکه بازار ته لاړې کنه او فروټ دی غسل طالبان باندې تا راشه خرچو کا د مرګ ژوند پته لګی نه نو پاغي کې د څه کول سم سم دې یو طرف ته کې خودل او خراب دې ته جدا کول او تل لري ورويشتل دا تل کې چې تا ته تلی دا څه شو دا طول شو او دا خاج تلر کې او صفا ورته دا معیار شو منظرې د طول دي د حروف د پاره ادا صفات په منظرې د معیار دي بیا ګوره دا صفات څنګه پیدا شول څنګه وجود تراله نو علماو د دې فن ویلي دي د دې فن چې کوم علماو هغه اول سات او قتل و یره بعض حروفو کې سا جاری کیږي او په بعض کې سکیږي بنديږي لکه تو سوایا چې ته زوی ام نه نه دی پاکه کول شي اف ته پوه نه شوي یا مثلا اس تاشته کنه او اد شته نشته بعضې کې سا جاری کېږي بعضې کې بندېږي نو دی وی چې صفا دا حروف او بعضې کې اواز بند شي کله خو ځکه راله چې اواز بند شو ورنه قلقلې نه بغیر چې وې څنګه به وې اپ اپ صحیح شو نو دی وی او هو یو د حروفو کې دویم تقسیم دا شو چې بعضې کې اواز بنديږي او بعضې کې جاری کیږي نو چې کم کې جاری کېدو هغه ته رخوت نوم کې خو او چې کم کې نه جاری کېدو هغه ته د شدت نوم کې خو بیا د یو قتل چې بعض حروفو کې د جبې جړ اوچتیږي او بعض کې نه اوچتیږي چې کوم کې اوچته دو نو غټ حروف شول لکه قاف طا وې دا حروف مستعلیه دي چې کوم کې نه اوچته دو هغه باریک حروف شول حروف مستفله روان دي ټول بیا دای په څلورم نظر سره وکتل چې بعضی حروفو کې د جبه اکثره یې تعلق سره لګیدا او په بعضی کې اکثره یې تعلق سره نه لګیدا نو چې په کومه کې اکثره لګیدا هغه ته حروف مطبقه وي دا څلور حروف دي صاد ضاد طا ټول را روان دي ان شاء الله تفصیلا او د دین علاوه چې کوم کې نه لګي جبا اکثره نغه حروف منفتح شول بیا یې نظر وکړو چې حروف په سهولت سره ادا کېدل لکه ګوره اف ار او بعضی لګران ادا کېدل لکه اقو چې کما سهولت تر وای ته نوم د اذلاق کې خو او چې کم په ګران ادا کېدل اصمات صاد سره بل خبره عدد د صفاتو د علما کرامو اختلاف د په صفاتو په تعداد د صفاتو کې ابن الجزري او ټول شارحین د مقدمه الجزري ای ول ذکر کړي چې صفات ولستي او څومره چې د جزري هغه شارحین د یې انداز ذکر کړي چا د دینه زیات ذکر کړي لکه صاحب د رعایه هغه سول رسولي سلور تل وخت ته رسولي او چا ول ذکر کړي چا د دینه کم ذکر کړي سوار لس علامه برکوي صاحب سوار لس ذکر کړي په کتاب الدر اليتيم کې د سوار لس ذکر کړي صفت د اذلاق او اسمات تلر کړي او د انحراف او دلیل او صفت د غنې پکې زیات کړي او شارح د نونیه د امام سخاوي د امام سخاوي نونیه ده شعرونو کې منظومه لیکلې داغه شارح او دارنګ امام شاطبیم د شپاړه ذکر کړي صفت د اذلاق او د اسمات لرکړه او صفت هوایی پکې زیات کړي الحرف الهاوی چې غالب دی امام مرعشی ول صفات ذکر کړي خو هغه پکې اذلاق او اسمات او انحراف او لین نه دي ذکر کړي او سلور صفات پکې زیات کړي غنه خفا تفخیم ترقیق او دایم ویل چې زیات تفخیم او ترقیق د صفات عارضه ونه دي خو په لازمو کې لګیا یو عارضو کې غونې لګیا محموسها فحته شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت بیا دې سره به مونږ خفا او غنم ذکر کو ځکه دا بعضی کتابونو ذکر کړي نو دا به نور له شیخا علا خبره مونږ د نهایت کوم خبره مټوله وکي دا په نهایت القول المفید فی علم التجوید دری او یایم او سلور یوم صفحه کې دا خبرې دي او غب ذکر کړي ثم بعد التکلم علیها نتکلم علی صفتي الخفاء والغنه الخفاء والغنه بیا به موږ دا دوه صفات مور پسې ذکر کوو د ولا سو پسې لانهما من الصفات اللازمه ايضا وقد ذكرهما كثير من ائمه هذا الفن تاسو په قاعده کې ما ذکر کړی صفات چې کله لیکل شوی دي یو لازمه صفحه کې صرف ګور علا صفات چې څومره دي دغه شان دي نولس دا صفات غیر متضادو کې استطالت نشته دا په کې زیات کې تاسو قاعده کې دا پکې پاتې شوی لکه صفیر قلقلا لیر انحراف تکریر تفشی خفا غنه نو استطالت پکې نشته دا پکې ولیکي بیا ګورا اقسام د صفاتو د صفات او اقسام دادي بعضي صفات اصلي دي او بعضي فرعي دي اصلي صفات هغه ته ویل کیږي چې د خپل موصوف سره په خپل مخرج اصلي کې ادا شي لکه همس جهر شدت رخوت دا سدا نور صفات دا د خپل موصوف سره په مخرج اصلي کې ادا کی او صفات فرعیه مالیس کذالک چې د خپل موصوف اصلي سره تو د خپل موصوف سره په مخرج اصلي کې نه ادا کیږي بلکې بل زینا ادا شي لکه استعلا په طوا کې دا نو د طوا مخرج کوم ځای دی د جبې څوکا او د غاخونو جړ او استعلا کوم ځای نه ادا کیږي د جبې د جړ نه څومره لري ادا شو دارنګ غنه په نون کې دا نو مخرج د نون یو ځای دی غنه مخرج خیشوم دی بعض دا ویل چې فرعي صفت هغه ته وایي چې د دوو صفاتو په منځ کې ادا شي لکه توسط دا توسط څه شی دی بین الرقوه والشده په منځ د شدت او د رقوت کې دی نو او قاعده کې کمې راځي نو کال په کال قاعده څه کیږي نوې نوې جاب کیږي نو بیا ورو غټیږي قاعده دویم بولی کوي به اعتبار اللزوم والعروض ذلك لشوه دا به دویم نمبر شي او به اعتبار القوه والضعف دا به دریم نمبر شي نو درې اعتبارات شول قاعده کې لیکلي دوه اعتبارات دي خدای وبکه تاسو زیات کړئ څوک په دې باندې پوه شوي نو په اعتبار د لزوم او د عروض سره تفصیل تاسو واورید اوس دویم باعتبار اللزوم دا دغه په اعتبار د لزوم او د عروض سره چې بعضی صفات لازم دي او بعضی عارض دي نو په اعتبار د لزوم او د عروض سره صفات په څو قسمه شول په دوه قسمه صفات لازمه صفات عارضه صفات عارضه او صفات عرضیه ویل کیږي او صفات لازمه او ذاتیه ویل کیږي صفت لازمه څه ته وایي نو په هدایت القاری کې و یا یم صفحه کې تعریف کړي او هغه دا څه ویلي چې صفات په دوه قسمه اصليه او لازمه دی لازمه او ته اصليه نوم میخه ښا صحیح شو دې تم اصليه وای ښا وای فهي الملازمه للحرف لا تفارقه بحال من الاحوال دا د حرف سره لازم دی په یو حالت کې د حرف نه نه جدا کیږي صفت لازمه دی ته وای کدا حرف ساکن دی که متحرک دی که مشدد دی که مظهر دی که اخفاء پکې شوی که ادغام په یعنی په هر حالت په هر حالت کې په دې حرف کې دا صفت سره موجود دی حسان تعریف دا ما لا تنفق عن الحرف کله یو کله نه لکه تفخیم شو ترقیق شو اظهار شو ادغام شو د صفات عارضه خبره رستو ده بیا بعض کتابونو والا ذکر کړی چې صفات عارضه څومره دي نو بس د لازمه نه علاوه دا ټول تجوید څه ده دا صفات عارضه دي نو او غیر ضروری هم ورته ویل کیږي ادا صفات ذاتیه چې کوم دي لازمه دي توي ذاتیه اصلیه ممیزه مقومه ضروریه بیا دا صفات عارضه چا کم ذکر کړي چا زیات ذکر کړي صاحب د آل والبیان والا بعض ذکر کړي بیا ګوره دا صفات عارضه په دوه قسمه دي صفات عارضه دا بیا په دوه قسمه دي یو هغه دي سهل النطق او صعب الفهم په ویلو کې آسان دي خو بویدل په ګران دي او دویم صعب النطق سهل الفهم په ویلو کې ګران دي او پویدل په آسان دي داول مثال به څنګه شي لکه اجتماع د ساکنینو اے استعمار ساکنن قانون دومره ګران دی چې طالب پوره قانون ته یاد کی بیا هم نه پیژنې چې اجتماع ساکنن کم ځای کې ده ګران دی اوس هم دغه ته تاسو کو چې به سلسم الفسوق بعد الايمان کې اجتماع ساکنن شته کنيشته او کشتنو کم کم ځای کې ده څوک به وایي وایا سوای راشه راشه چې ته دوکا مو نه کی ته د تیادینو یاد به ځکه تجوید په تکاله کړه وایا یو مولا وی بانا کوله کنه چې زبست کینه خالدین فیها همیشه به پدې کې همیشه همیشه ابدا په خندا شو ځکه ابدا معنا یې مخ کې وکا ابدا معنا د همیشه همیشه کنه وی خالدین فیها همیشه به پدې کې همیشه همیشه ابدا د مال اجتماع ځکه نه غوړي بئس الاسم مونږ سره او اجتماع ځاکنه نه صرف د قاعده کې بوې زه بوې شم طالبانو لبم د لګیاو او بوې دم بنا اوس بوې زه بوې شم تجوید کې به بوېږي غپ نحو او په صرف دا پورا باس ته 57 صفحې نه راواخله تر 58 صفحې پورې او دې کې به تاسو ته به سل اسم الفسوق او خامخا راځي کند بئسل او الاسم کې حمزه د صدا حمزه وصلی ده حمزه وصلی قطعی بحث را روان دي نو ګورا حمزه وصلی په منځ کلام کې ساقط شو او حمزه تثبت في الحالين حمزه قطع النحو ابيضين وحمزه تثبت في البدء فقط حمزه وصل النحو قولك النمط حمزه وصلی ساقط شو د الاسم نه نو مخ کلام ساکنو حمزه د منځ لاړه پوه شوي که نه نو دا څه شی دی دې ته ویل کېږي سهل النطق او صعب الف... صعب الفهم دویم صعب النطق او سهل الفهم لکه تفخیم او ترقیق تا تاسو کوئی قاف ډک ادا کیږي نو په ډک ماشوم هم پويږي چې قاف ډک ادا کیږي پوښي په ټول کنه او چې زر له یا دوا ده ورونه یې وایي خو له پټی له وته هم او یاد شو دا غنه ده نو پټی کې بیا یاد چې غما زیګر لاړو پټو کې کیناس ته دوا دی یاد کو غنمو کې بیا رالو مالې وورو لټی کو نو دا څه شه ده دې ته ویل کېږي سهل الفهم خو نطق په ګران دی لکه ته چاته وې دوا ډک وای دا اسانه خبره ده خو چې وی وای او دا کوي نو بیا نو تق په ګران دی حاجی دا صفات عارضه بیا تاسو ترستو با د صفات عارضه او پوره وضاحت راځي بعض علما کرام وی دا صفات عارضه چې کم دي کنه دا په درې قسم دي عارض بالحرف عارض بالصفه عارض بالوقف عارضه خو مو پیژندل کان چې څه ته وای چې کله یو کله نه حرف کې خدا بیا په درې قسم دي عارض بالحرف عارض بالصفه عارض بالوقف عارض بالحرف څه ته ویل کېږي دا غ صفت ده چې د دوو حروفو د ملاوېدو په وجه پیدا شي میون قبل اخفاء د څه وجه نه پیدا شو د مین او د قبلو د یو ځای کولو د وجه کدا نه وی یو ځای نو بیا به اخفاء نه وا صفت بنه بیا به څنګه وي من او قبل اخفاء بنه وا دویم د عارض بالصفه دا غ صفت ده چې پیدا کیږي د اثر د صفت لازمه نه یا د مشابهت د وجه پیدا کیږي لکه تفخیم عارضی شو پس کې فراق یا پلام کې دا الله بنوم کې دې تعارض بالصفه وي دریم عارض بالوقف کله یو صفت پیدا کیږي د وقف د وجه که وقف نه نو صفت بنه لکه مثلا مد په العالمین کې نو که وقف نه کې مد نشتا الحمد لله رب العالمین دا مد نشته چې وقف نه کې یا حمزه مثلا حمزه کې ابدال شو روم او اشمام شو صفات لازمه دا بیا په دوه قسم دي کوم لازمه لازمه ذاتیه چې تاسو مخکې اوریدل چې غي تاسلیه ممیزه مقومه ضروریه وي دا په څو قسم دي په دوه متضاده غیر متضاده تاسو قاعده کې مخامخ ذکر دي یو دی متضاده او بل دی غیر متضاده متضاده کوم صفات ته وایي دا غ صفاتونه دي چې مقابله موجودي زد موجود دی مونږ وایو کنه دا د زد دی ادوات سره دی ها او مونږ ذا سره وایو زد ضاد دا د زد دی معنا د مقابل دی نو دا اولنی له صفات ګورئ متبادل صفات دي دا د یو بل مقابل دي همس د جهر مقابله کوي شدت د رخوت مقابله کوي شدت د رخوت مقابله کوي او منځ کې صفت د توسط ته دا نیم شدت ته دي کې او نیم پکې رخوت ته نو په دې پنځو کې په دې لاسو کې به پکې سو موجوديږي پنځه خامخا مثلا ته الف ته الف راځي په الف کې د الف صفات ګورو خود دې لاسو نه په دې دوو کې به پکې یو ځکه یو بل مقابل دي دواړه اور او بنه او ځکه الف کې ګورا سا جاری کیږي کنه جاری کیږي نو په الف کې سانه جاری کیږي اته چې الف وې څنګه وې قا دا پکې شته نشته پکې نور تور په کلا راوکم کټیا ای ضرور دا په اول ځل موږ دا بحث کو تجوید کې موږ د صفاتو بحث تفصیلی نه وکړو طالبانو به مختصر وي حاجی جاری پاتې شو بند خو بالا وی چې تاوی قا نو یو بل صفت پکې پیدا شو د رخوت رخوت کې आवाज جاری دو صفات شول دریم صفت په الف کې استعلا د الف کې حروف مستفید دا کدا کیږي کباری کو نو الف خپل صفت د باریکواله دا غټ خو دا کیږي چې سي پروت ورته غټ حرف راشي دا له باریک ته الف نو استفال شو پکې سلورم په الف کې جب برو چتیږي د جب اکثر ایسا نه نو انفتاح شو پکې پنځم الف په چلدای سره ادا کیږي کنه لګ په تکلیف سره ادا کی په تکلیف سره ادا کی اسمات ته پکې نو پنځه صفات پالف کراله دا په هر یو حرف کې دغه شانوي پوه شئ په اولنې صفت د همز همز په لغت کې څه ویل کیږي خفا پټواله هدایت القاری وایي وهو فی اللغه الخفا همز په لغت کې خفا ته وایي د قران کریم ایت فلا تسمع الا همسا ناو برت مگر صوتا خفیا اغا او مراد د حمز نه سره په آیت کې الا حمزه هغه کشار د قدمونو په کتاب الصحاح کې د حمز معنی کړي الصوت الخفي یا چې یو طالب سبق تنا وخت راشي او بیا د استاد نه پټ جمعات لرا دن نه کیږي نو دې څه کوي خپل بیا غوښ شي هم ښا رو رو مونږ سره استاد په جامع کې ړوند د مصرو هغه پیریډ لري په چاکلیټ رااله سخت بغوسه کېدو او کله به حاضری به اول کې غسته کله اخر کې طالب په داسې طریقې سره ور کولاو کو کنه اغړون د پته باندې لګې دنو ډېر په بم پوي په شوې څوک رالو کوم خلکو نه چې الله د سترګو د طاقت ماده اغست کنه نو ایله د غوګونو انور په هم ماده زیات ور کړي دا حافظ نه موږ سره حافظ دی د سبق نه وای بس ته سره زموږ په دې جګړه چې ته سبق نه وې نو بیا ورله پاو نه یاد غالبا اس داسې به کړی سبق بنوي نو زه ډېر پټې طریقې سره را پاسم زه له غوږ نه ټول وخت کې د شروع کړی پته ورته لګي غا ورته علم یا خو هغه ځکه کوم طالب چې مال سبق اوري هغه غلې شي کنه نو بس دې پوښي چې حادثه کې دوه ولا ده چې د د په ځای باندې اعتماد کمزور شو مخرج باندې اعتماد کمزور شو حتا جرن نفس نسا جاری شو تا چې هغه نیولې کنه خلک کوپانه کې پوکې وای کنه ډکایې نو چې لاس کې دغه سست نیوي هغه نه هوا وځي دا سه مخرج کې چې اعتماد څه شي د قوت سره نه دی نو هوا جاری شو لکه تو څه ګوره تو وای اپ په قوت سره هوا دی وځي کنه په فاکي نو وځي اپ او چې دی وي اف اعتماد پوره نشته اح اش اف دا د دې حروف را روان دي رستو خبر اول همس کو دا تعریف هغه په خپل کتاب کې کړه چې دا غي نوم د الکتاب متأخرینو په دې تعریف کې مختلف عبارات دي مولا علي القاری ته بوي لجریان النفس معها محموزه ورته کوي چې صاحب کې جاری وي چې د امام سیبوی دا تعریف راتلو راتلو ورستو خلکو د دې بیا د دغه تعریف نه نور تعریفونه جوړ کړ دا سه تعریفونه وکړ چې رخوت او شدت پکې وردن نکړ په تعریف د جهر او د همس کې بیا ګورا تاسو هم نو ټولو کې اضعف څه شي دي دا اضعف د پاره دوه صورتونه دي یو د ها او دویم صورت د فا ح او صا دا بالکل څه شي دي څومره چې حرف ضعیف ته دومره همس بیا تیز دي او بیا اوسط درمیانه همس پس کې دي په سین شین کاف تا کې سین شین کاف تا او اقوا په ذکر په صاد او په خا کې دا اقوا او د متوسط او د ادنا مطلب دا دی اقوا کې سا زیات جاری کیږي او اضعف کې کم ګره اص اخ او اف فرق دی پکې بیا علما کرام ذکر کړي وای ک په وترین او صوتین باندې ملاس کې خودن لا تجدون اثرا فی الحنجره دلته دلته لاس کې دی او تاسو یو حرف محموس ادا کوي دلته کې به اثر نه معلومه وای ځکه هغه تارونه د اوازونو نه خوځي تو وایا اف ا کې خو به اثر ځکه معلومه چای کې خو حمزه کې حسن نشته د د فا خبره کوم اف اح اه اس په دې ټولو کې څه نشته وترین صوتیه نخوځي یو همز په اخر د کلمې کې او بل په منځ کې په اخر کې لږ زیات دی منځ کې هم همز لږ کم دی ځکه جبه پکې مشغوله بل حرف الذي بعده جبه پکې مشغوله ده رست ته دی هم لکه مثلا کیف تکفرون اوس دې ځکه په دې کاف کې همس لک کم دی ولي رستو ته فا ادا کې را ادا کې نور حروف ادا کې او هر چې همس د په اخیری حرف کې چې وقف دی په مثلا قویرت نو شیطات کو شیطات دا څه شي دا زیات دي په آرامه تلوستې شي نو په دې کې سب جاری کیږي اوس که یو سړی هم صدا نه کی چا دام ذکر کړی ته خوځېدو اثر رسی نو دا به محموسی او که اثر نه رسی مجهور پي لاس دې په تند کې خو نو دا درې واړه طریقې خدا خو صرف طالب د پوهې د پاره دی حروف محموسه لاستقاری سے فحثه شخص سکت فحثه شخص سکت فا حا ثا ها شین خا صاد سین کاف تا بعض مقدمه الجزري شارحین لیکلی وای صفصحا د عرب ناستو په یو مجلس کې نو څه خلکو داسې غلط الفاظ استعمالول نوې غلط خبرې کولې هغه بل سړي چپوالي د تداوت ورکو فحسه تیزی ورکه د تا شخص نه غسړي سکته چا چپو نهایت القول المفید والا ذکر کړی چې دا دویم مزیدار دی دا اول نه سکته فحسه شخص ځکه معنی خپل جوړیږي یو کس وی غل ناس ته سکتا ها غل ناس ته نه چاته د خیر خبره کوي اته وخت ضایع کوي نو فحثه شخص شخص بل ورته تیزی ورکه چې غل مکه نه مړه لک قاعده واړه وا په आवाज حروف واړه که حمزه پکې ادا نکو نو دا تا غلطي وک پس کې په دې کاف او پتا کې هم مبالغه بنه کې مبالغه سوک نه مانی او حمز بخامخاصه کې ابا دا کې بعض خلک کتابونو کې وګوري چې لیکلي دي چې حمس باندې کې هغه یو دي کتل چې حمس باندې کې او یو ویل چې مبالغه باندې کې د مبالغه او د حمس نه کول سویمه ده په خبره پويږي کنه مبالغه مطلب دا نه چې حمس باندې کې بعضی د همس نه کاف او تا لري کړي او عین او غین یا ضاد وا ذال با دای پکې وردن نه کړي او کنز المعانی کې امام جابری وی او تحقیق خلافه تحقیقی خبره دا ده چې د الله حروف محموسه دي نور نشته نو د متقدمینو قول صحیح دی چې محموسه حروف لس دي بعضې پکې دا نور وردن نه کړي نو دا صحیح نه دي دیو جنا جاربردی ته ذکر کړی چا چې دا دواړه بعد او غین یو ذکر دي ای وای دلته جریان هم شته نو موږ وایو جریان د صوت د د نفس نشته نو چا چې دا کړی نو دا ترتیب وي صحیح نه دی د دې وجه نه حروف سوش ولا فحته شخص سکت دا ټول حروف چې دي په دې کې صفت د حمز ته خو صرف د کاف او تا کې ولې قاریانو اختلاف ته تا هغه دویمه کاپي څه شو بل دې دی خزه تا درسته تیارا نه غواب دی یوړه نن به راوړې او کنه زه صرف ګورم چې د همس تفصیل مونږ په شدت کې کړه کدل ته وکړو زه بدل نشي رخوت کنه هغه رستو را روان دي ښا نو دا به ان شاء الله ثابت کو چې په کاف او پتا کې هم ست کې نشته هم د پاکستان قاریان جوړ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت هم تړو کینا پکار څنګه ده سيرت مثال به څنګه چې وهو یخشا وهو یخشا بشي بیا غلط بشي او دارنګ د سواد نه بزای مفخمه جوړ شي په دې حروفو کې ابدال براشي سورۃ مش زي بیا راځي چې دا جهر وایي